نو د مولانا امداد الله سیب د پلار په وجه باندې چې د دوی والد محترم ډیر یو جانثار او ډیر په دین مین په قران مین په مرکز مین زه په پنځپیر کې طالب العلم ما پار سلورم پنځم ورځ باندې خامخاراته او هغه لونګي او هغه شیم پټکه هغه زما نه یریږي دا غي الله دې هغه د صحت ورکی او الله دې له عمر دراز نصیب کی زما ډیر مخ کې د سره دا تعلق راغله او ما ته یو ځل ته پوسو کو مې ته کم دی نه راځي ستاره راځي بنځي چې تار وخت راځي وې زه د انبار ناراضم نو انبار خو بیا هم ډېر لري دی خدا غا غمینه وا د خپل مرکز سره او د قران د درسګا سره او چې د چا مینه نو هغه کور الله چره د دین او د قران نه خالی کوي دا غي په اولاد کې الله داغه بچي پیدا کو ماشاءالله مایناس خا عالم دی خدیندارا تاسو ته خپته ده تاسو کله په الحمدلله آباد ده کله غي والد محترم بیمار شي نه نو منګه دانو وایو چې اواز به شال پادشي نه دا غي په ځای دا غن الحمدلله ماهر په قران او په علوم باندې الله دا جانشین کینا دارنګي زمانه مخ کې مولانا شاه خالد سے بچاغا د کیا قبل التا الحمدلله د قران خدمت کوي او کار کوي نو استاد دا کله د مخ کې نه الحمدلله سیراب دې کار پکې کیږي د قران او د سنت اوس موږ لدا په کار داري چې موږ د علماو نه کم سے کم څه فایده والو په دې ځای کې دا بابا جی مولوی صاحب چې راځي دا هغه مرغوز نه دا هغه مرغوز نه راځي او د قران درس کوي یا مولانا صاحب دی د دوی والد صاحب دلته کې درس کوي په دې انبار کې او د قران او د سنت هغه تعلیم او پیغام من ترا کوي او موږ دا غي نه فایده وانلو نو موږ په قیامت کې سبا سره جواب کوو چاغه زمانه مخکې تفسیری بیان وکړه خبره وکړه چې واقعي قران او سنت د کول د لوه ور کول دا علما راضي خلک راضي پاره ټیمونه لګئی پاره وختونه پاره پیسې مال او جان لګئی او موږ د خپل کور نه راوته قدر نشو چې ګنټا لش منټا شل منټا موږ کینو سوا موږ څه جواب کوو نو د دې په وس کې د دې کې درس شروع دی الحمدلله باقی پاتو شو د هفته د درس په باره کې ما نه دا سټیم دی لور کړی دی او نه په دې مشوره شوې ده ما ته مونږ وی چې یلا کسان وی کده هفتواری درس مینه زو په دې سوچ کوم ځکه زمونږم درسونه دي او زمونږم د کور معاملات دي غم خادیان دي دا یو ورځي او نور سبقونه ماشاءالله دلته زمونږ ملګری دا زما د طالب ګری ملګری دی حالان کې دې زمونږ نه په سبقونو کې لګوندي ها کښلو یعنی زه ددنه په طالب ګری په لیول باندې لکه مخ یو مو دې د درې سلور کاله غالبا دې ما په سکه شروع خو زما د دوه په بل سره خمینه وا او الله دې دا مینه زمونږه قائم او دائم لري امداد الله مولانا صاحب هغه موجود دی هغه لټې مور کوي یو هفته کې یو ځل ګنتی نیمه لا شل منټو نه باغ راځي هغه به تاسو ته هفتواري درس کوي او په دې موږ ان شاء الله رسو مشورو کو بیا چې کم ورځې کم تاریخي کم ټیمي نو هغه بیا تاسو ان شاء الله موږ بیا بیان کوو بہرحال قران کریم یو بهترین کتاب دی ما چې قران کولاو کو مې کوم آیات دویم د آیات مخ لراغه او ما چې کوم آیات مخ لراشي ان شاء الله پاغه با لغوندي تفصیل کوم دا آیات راغه لقد من الله علی المؤمنین اذ باث فیهم پدی آیات کې رب العزت من تا بیان د دې خبره کې چې الله قسم کړي دي لام په قضا او قد په ماضي قسمیه معنا پیدا کوي الله وی زما د قسمی په خپل ذات باندې زما د قسمی ما احسان کړي په مؤمنانو باندې احسان یې پس کړي چې مال می ور کړي دي حکومت می ور کړي دي دولت می ور کړي دي کرسی او وزارت مې ورکړی دی نه نه نه نه احسان وجه په مؤمنانو سرور مونږ ته بیان کړی په دې آیات کې او چې دا سلور سيزونه د چا سره رالل یا د سلور سيزونو سره سوق پیوس شو سوق یوځې شو الله وی زما د قسم ما په احسان کړی بس هغه سلور وجه کې مې دي مختصر یو دا چې الله وی ما په مؤمنانو احسان کړي او پر ازو د پیغمبر باندې ما پیغمبر پای کې راولېګا او د پیغمبر هغه ډیوټیان موږ ته غي چې د پیغمبر یو ډیوټي دا دا یتلو علیهم آیاته چې زما قران په دې خلکو لولي ناظره په دې ځای کې ناظره لوستې شو اوسم پکې لوستې شي دویم ویو زکیم پاکی به د خلکو لرا د ګندو عقایدونه او ګنده شی په ټولو کې ګندا اغا ګندا عقیده و د شرک ګندا عقیده و د کفر چې د یو انسان عقیده سم شي د کفر نخلاص شي د شرکیاتو نخلاص شي د بدعاتو نخلاص شي نو دا به بل احسان ته پیغمبر کار دا او دریم ويعلمهم الكتاب پیغمبر به خلکو ته قران معانی خي تفسیر بخي داغه رموزات بخي چې د قران د دې صورت مقصد سره صورت الله صلی الله علیه وسلم دا قران سره را لګلو د دې صورت لړ مقصد سره د دې رکوع سره مقصد دی د آیات سره مقصد دی او پاره با پوهه کوي عوام او سرورمه ډیوټي د پیغمبر ول حکمه خیبه د خلقو ته معنی سنت د پیغمبر احادیث وان کارو من قبل لفی ظلال مبین اگر چې دا خلق پوها دراتو د قران او د پیغمبر نه احکار ګمراهي واقعي گمراهي ښکاره ده اے چې چا قران نه دی ویلې دا غ سمیدل ډیر مشکل دی بس سمیدل په قران دی کله قران کریم نه بغیر انسان سمیدې شوی په نفس خبرو په نفس عوام کتابونو باندې بغیر د قران نه الله به قران نه داري لکه څنګه چې وختي امداد الله مولانا صاحب وی قران سبب دی عالم حق پر سبب دی او د جنت د تلو سبب قران دی بس سبب د تلو قران جنت ته جنتیان چې زینو په قران باندې بزي چې جهنميان جهنم تلار شي نو دوی به د موز ارمان نه کوي الله سره ډېر مینه وا نو عبادت یې کاو نو غار حرا ته وته یو واز واره کوم الله سره با تعلق قائم کوم او بیت الله ته به قتل اوچت زه او سو بلډینګونه داغي مس کې حائل شو بیت الله نه کاری اوس خپل چې غار حرا ته ختم بیت الله او غار حرا مس کې ډېر بلډینګونه جوړ شو کاری را او کې خوشاله وي نو کارې د بیت الله بیت الله ته به قتل او د الله عبادت به کاو یوزل الله هغه باندې جبريل لولېګا او داغه د محبت هغه اظهار هغه سره وکړ چو پیغمبر استا ما سره ډېر مینه ده خو زه تا ته د نزدېکت او د مینې یو سیس خیم دا نه ویلي چې وخ ورکا دا نه ویلي چې حج وکا رومبه پیغمبره چې ستا ما سره مين راځي ما دا نزدېکت لټه د نزدېکت لار ما غزما کتاب دې اقرا اولولا پړمبیو آیات کې اقرا راځي د دې صورت علق په اخر کې یو لفظ راځي وقت ترم انبیاء علیہ السلام چتی پا انبیاء علیہ السلام کی پاگی کی بہترین شخص اغزم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پس وجہ دا دا قرآن کو روایت پیغمبر پاک دا اللہ دورا نزدیکت نصیب کا چھ پا تمامی مخلوق کی پانبیاؤ کی مچت کا دا په سبانه دا قرآن په وجه باندې اے د قرآن په وجه هغه زمانی بهتر شوه د قرآن په وجه باندې کلی بهتر شو مکه نورم کلی شته په عربو کې طائف شته مدینه شته مدینه بهتر ده خو په ټولو کې بهترین ځای په مقدس مکه هغه مکه مکرمه ده دا ولی هغه ځای کې هغه زمانه رز بهتر شوي شهر رمضان الذي انزل فيه القران میاش د رمضان هغه دا چې پای کې قران راغلی او رمضان بهتر شو نور متونو کې دا روزي وي خدای دوره فضیلت نو کم فضیلت چې الله دی امت رمضان لا ورکو ځکه دې کې قران راغلی په قانون متونو کې قران نو دا دوره بهترین کتابو نن منګه دی له وخت نور کو دا نز دکو اے نور سکے دا کپڑا بهتره ده کولې کې نو کولې خلک نو د دې کپڑے تعلق د قران سره رااله نو د قران په وجه آ کپلم کولې خلک د دې نور مرګري کپړې او نالو کې پرتی هغه به یو ځای ډیراونو د پاسه او پرتی سو کو ته ګوري نه او چې دا غي د ملګری تعلق د الله د کتاب سره رااله نو خلک یې خوري دا څه کوي اے دا ریل ها دکا لرګی نه چې کم ریل جوړ شي دا غي تعلق د قران سره چې راشي نو خلک پکینی خلک یې ماته خلک یې نالو به گزاري وینا ریل لوي د قران د پاره جوړ نو چې د کم خلکو تعلق د الله د کتاب سره راغی که عالم وي او که امي وي خلک ډېر قدر کوي لکه عالم خدای د قران کړي زما او صاحب په نسبانه همړه یو عام چنه دی عام بوډا دی قران والا خلق برا اسمانونو کې لوی خلق بلل شي لوی خلق دی حدیث کې راځي کلوی نو نبی علیہ الصلات والسلام به صحابي درته تعلیم نو ورکاو یو صحابي دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ او هغه ته وی یا ابا هريره علم الناس القران لا اله الا هو چې نشته بل حاجت پوره کول والا به د الله نه مسله د عالم د خلیص ذکر درس کې ناسوي کور ته لاړې خزي بچي غلطه خبره د عقیده وکړه ورنه بچي دا سه وایا ما قران کې ویل دي دا سه وایا عقیده دا سه سمګه بس عالم شو پګاړي کې ناشتي چا غلطه خبره د عقیده بارکه وکړه وانا دا سه وایا قران دا سه وایي یو ځل یا حسین ته تلم په خا دا بسونو ډېر لسپینځلو سکالو خبره ده نو هغه اوس بسونو نشته پرې کوشي چلیږي نو دې شګنین نه کته چې شي دا ځک به یو جمپ راته ها ډېر ناکاره جمپ بس کې ناستو نو ما سره په سیټ باندې یو بابا ناستو هغه کې جم ډیر خطرناک چوک شو خطر شو نا بابا وای ال پیر بابا را ورسه یدا مالوس کنه وې کاتب د حق جوړيږي کوي نو بابا د خامخا په خپل نسوباسي اسی مزان سره وي هغه مې دانو کتلې مال بابا کدی په زیر الله ویلې وینو خنوا ما ته پن پیره خو نه مې ولې دا څه جرم ما وکړ چې پیر بابا په زیر یو الله ویلې وی نو ما خو څه کنزل تا ته نه کړی ما صرف دا وی چې الله را مدد کا او د الله په وینا سره تا ډایرک فوت په پیری ورکړه نو وینا نو نور څه خبره خو نور زمانه یې دی بیا ماشاءالله شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله ډیر علما دي ډیر خلک د دین کار کوي دا موږ نه وایو سو په هر طریقه لګیال خو چاغه په کومه طریقه کار کړي د توحید او د سنت او دا کار کم خلک کوي ځکه نوم دا یادېږي چې د توحید आवाज کم ځای کې سوکې وي پنځ پیری لکه چې وختي دا مولانا سیبی وي چې کنزل او را د بد او دا خو عادت ته لګیا به د انبیاء علیهم السلام وختي جمعې مانځ کې ما وي چې الزامات بلګي په موسی علیه السلام الزام لګیدل رسول لوی هستی وا او هغه الزام په بل چانو لګولې دا په چا لګولې د ترزوی قارون په لګولې خزله پیسې ورکړې وي چې کله موسی علی السلام بیان کړي نو د بیان مس کې وته کې چې تا ما سره بدفعلی کړې ده بیان یې کاو او خزه ورې ده وته بیان کې تا چې بدفعلی کړې ده موسی علیہ الصلوۃ والسلام جوش کې راغی او هغه رب گویا کا چې فرعون په دریای نیل تبا کړي دا ترشتیا وې خزا پر دې دور اعلی یری ونیولا هغه مجمع کې د موسی علیہ السلام صفائی په خپل زبان هغه خزا کوي وینه زه دروغ ویم مال قارون پیسې را کړی چې دا سوایا الله پاک الزام اولګي دا خو بل د هغه خلی باندې الله موسی عليه السلام پاک کا خدا غینا د الزامونو نه انبیاء علیه السلام نو بچیو نه یریدلو حضرت ابراهیم علیه السلام په توحید په مسله بادشاہ پلار قوم اور ته گزار کړو نو ابراهیم علیه السلام په اور یریدلو نه دا کار دی تکلیفونه برازي مصائب برازي دا الله په دین باندې هر قسمه رکاوټونه خلاف خو نه دې ته وسره نه ګوري بارا زکه قران یو لوی اهم عبادتو د قران په نه ګوره لکه وختي مولانا صاحب وی هر څه بکیږي سم نشته او چې قران ایر دا کنه خندې دا ایر دا سه زدا خو خلک نو پاغه اف باندې سچل کی او چې د چا ضرورت دی بس پیژنې تاو کې کینې نه دی تاو خدا قرآن په منغو په تاسو بدلېږي که نه په رمضان کې د روژه ماتې په ټیم کې ما کتلی دي چې پر ریډیو باندې هغه غانې بجانې ناروا راځي د روژې او د روژه ماتې خاطر هم نه خیر دی آزاد دی ارسه خو قران باندې یا ساته د قران دشمنان ډیر دي شیطان لوی دشمن دی او نور هر قسم دشمنان د دې شتا په مختلفو جامو باندې ښکار کیږي په مختلفو رنگونو باندې ښکار کیږي موږ به قران مقابله نه کوو یا ساته او چا چې د قران مقابله کړی دا یا ساته ځان تبا کړی دی ځان تبا کړي او قران کریم باندې امن امراضي په قران کریم باندې پاغالاقو کورونو کې موړواله هم راځي په دې یو حدیث خیم نه بیا بس کوم وخت ما ذکر دی یو صحابي راغی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او هغه نبی علیہ الصلات والسلام ته حضرت من نهر یو ډیر غریبانان یو لکه دې زمانه کې وی ګټو 1500 او لګي زر دا 1500 به کم ځای نه رښتیا خبره ده منګای ده او دویم دا صحابي حضرت ته وی چې حضرت ډیر ډاکوان دي ارزه کې ډاکی او ډاکی امن نشتا نبی علیہ السلام صحابي ته چې کوم خبره کړې ده اقا خبره قران کې ده د قران پورې دا راځي نبی علیہ السلام صحابي ته وې دي ستاسو ملګرتیا په قران جوړه کړي قران عام کړي بس قران عام کوي قران زده کوي قران عوام ته خوي دواړه کار به تاسو مسلې حل شي یو پګړه به دوره مال شي دوره مال چې تاسو کورونو کې به سرمایا او مال نه ځایږي دا به تاسو بار د شغلونو ته بندوبست نه کوي یو مال به دومره زیات شي او دویم امن به دومره راشي امن چې د کالو ډکا پیغله جی نه بے واده او په دې دشتو بیابانونو را روانې د عراق د هیرینا او د بیت الله طواف کې تطوفي به بیت الله لا تخافي الا الله او دا الله د کور طواف را روانې چرې به چا نه یریږي دا سه امن براشي صحابي ورته وي دغه د توي قبيله ډاکوان ډیر مشهورو په دې غرونو کې بناستو چې کوم خلک براته نو هغه به لټل نو صحابي ورته وي اے نا دعا ار توي هغه ډاکوان د توي قبيله به کوم خواته لې چې دا خزه به رواني د کالو ډکا وای واقعي صحابه خو په دین ډیر مینو نو قران سره مینه وا آکار مو شروع کو او ان قریب هغه ډول سيزونه ما په خپل ژوندۍ کې ولیدو خو زمنګ نه حضرت تلو چې ما ته ویلو حضرت والا کارستاني سیاسي اته سو میله رفتار دې دشتو کې هغه والي وا خزي هغه رفتار یې کړو وای ما ته پوسو کا چې تر اتلی نو دا دشتې غیر په دې قبایلو په دې غونو راځي سوق داسې نو وینا زره چا په خصم نه پوه شوی چا ما ته کتلیم پورته نه دي داسې امن بیا راغلی دا د قران کوله ادا مولایان مردا سکے نا مولایان د راهنمای د امن لار کولاوي درې قسمه خلق دي چاغه د امن خلق دي او دا غي خپل خپل کا ډیوټیان دي فوج دي پولیس دي هغه غریبا خپل ډیوټي کوي هغه سره طاقت ته اسلحه ده امن کوشش کوي زمونږونه بایګان غریبانان ګرځي الله دې ولا امن ورکي دویم قسم خلق هغه د امن لپاره هغه صحافیان دي هغه په قلم باندې لیکل کوي او د امن خبرې لیکي دریم قسمه د امن د ټولو نه هما هغه علما کرام دي چې هغه په زبان باندې قران او سنت خلقو ته خي امن قائمه چې تاسو بزان کې امن پیدا کوي تاسو به خپل عقیدې صحیح کوي تاسو به د خلکو د مالونو حفاظت کوي تاسو به د خلکو د جانونو حفاظت کوئ پتا د گاوندې حق لازم دی پتا د مسلمان حق لازم دی دا د علماو ډیوټي نو نو علما هغه داسې کوي دا تاسو یو دا تاسو خلکو یې مړه دا وو چې درس کوي نو دا دغه پیلاوي نو علما چې درس کوي نو علما به امن پیلاوي اټیمی طاقت دی دفاعي قوتونه دي پاره زمون الحمدلله خو مضبوط دی زمون ملک دارنګي علما خو علما شتا د قران د آیان شتا مبلغین شتا کار کوي الحمدلله لګیاري او سره د حالاتنا زمون ملک الحمدلله خو کوي او قسم حالات کو دشمن من کې پیلاوي خو زمون قوم مضبوط دی او الله دغه سه قائم او دائم مضبوط مونږ ساتي او زمون صحافیان خو مضبوط دي الحمدلله کدا حالات په بل ملک لال وګوره سعودي کې لږ وخت لال وغار سه تباہ او برباد شو غریبانان ګډ ورجو او زمون ملک ته خټینګ دی عوام ځکه دې کې دینداری ده دې کې علما دي په دې کې دفاعي قوتونه دي او الله دا ټول ادارې زموږ مضبوطی کی کو علما دي که د صحافت دي او که آرمی دي او که د پولیس دي او که د اړي هغه قوتونه الله دې ولا مضبوطاري ورکی نو په قران باندې امن راځي په قران باندې بدمنی نه راځي چا شو قران زکه ابغلا نه کوي شوکه باندې کوي ډاکه باندې کوي د بل مال باندې خوري جواری باندې کوي فسفجور باندې کوي د شپې لار به کلا بالکل کزنانه رواني او کسړي رواني د چا مال ته وګوري نو چې قران نه نو لکه د شرمخانو په یو بلوالي ورزي پردې مال به سر نه مال حرام نه ګڼي حلال به ګڼي قران دا تعلیم موږ راکې خدا نه چې موږ قران ته کینو الله دې موږ قران باندې یو کی الله دې زموږ قران سره شوق مینه پیدا کی واخر دعوان الحمدلله دعا وکړئ اللهم صل درو شریف وای اللهم صل علی محمد وعلى آل دې ځای د پاره دعا وکړئ چې دا علي بچو باندې الله دې ځای کې چې چا کار شروع کړو ها نوم سودا آ بلبیر سے الله دې دا غي قبر منور کی او چې څوک دې ځای کې اوس کار کوي دا غي بچي دا غي نوسی نارینا زنانا په دې چم محله کې دې ځای کې ناظره غي قران خي کوشش کوي الله دې هغه له نور منزل ستات توفیق نصیب کړي الله دې دازه په قران باندې آباد کړي الله دې دې له ترقی نصیب کړي په دې کې ها مولانا امداد الله صاحب والد صاحب هغه بیمار دی هغه تم دعا وکړي ها دیم بیماری اکثر الله دې دلم صحت ورکړي سور علما دي چې هغه بیماران دي عوام دي ناری نه دي زنانه دي په دې کلی کې چماله نور زینو کې الله دې ټول نصيحتونه نصیب کړي او الله دې زمون په دې ملک امن راوړي کوشش دا کوي چې امني ارسوي او چې په زمانی نه عالم پاتې کې دی شي نه منبر پاتې کې دی شي نه امي پاتې کې دی شي الله دې زمون دې من الله امن ورکی الله دې امن نصیب کی الله دې زمون دفاعي قوتونه مضبوطواله ورکی او الله دې زمون دشمن شرمنده کی الله دې ذلیل کې زمون ملک شرونو فسادونو پیداوي مدارس او علما بدنامي مسلمانان بدنامي په ټولو دنیا کې الله دې هغه له سزا نه دی ورګي او الله دې چې چا دې ځای کې دا پروګرام جوړ کړی دی دې ځای ته څوک دې درس ترازی او روزانه دې درس کې ساري په هر طریقه خدمت یې کوي الله دې دې د توفیق ورکړي او الله دې زمونږه د ار یو شي حافظ او ناصر وګوري